بما ترکم من سبیل الله پاره تاسو باندې د الله تعالی په دین کې هم وایا په دنیا کې هم وایا په پاتو کې هم وایا په مذهبونو کې هم وایا په ټول معاملات کې وایا تاسو وعده کې نو خبره کې نه په خبرو کې په محاورات کې په ټول کې اقرار الله تعالی وایي ښا پاتې ته وړاندې کوا مذهب ته وړاندې کوا او فقه ته وړاندې کوا خبرو ته وړاندې کوا په ټول کې دا کار کوا چې وعده کې وګل اخوالي په مکه کړه اصل په پرمخت کې عذاب حياة بلا موت وغنى بلا فقر وصحة بلا سقم وملك بلا هل وساعة بلا شقاوة حکومت ویو ختمی کی بنا صحت وی بیماری بنائی حلاکت بنوی نیکبختی بوی بدبختی بنوی چاہے دنیا کے رزق حلال دغتی مراد علا بخد بنا او جزابو کلنا ثواب دارو بخارج دارو نو قال انما انت ته درو ا دې موږ یو تجربه کار ډاکټر دی مریض ته دا څه کا دا دا مکو دا چاوي دا څه ته غلط کړي دا چې خنن ته وته تاولي سهار غو مستقیم دا خدي او وخت نه جوړتیا نو ان مرض نو دا اوس نه حرته یا وخت مرض کمو یا زیاتو اوس دا غي بس ته ته هو بلکې سره خبرې وای نه سره ولې ګل قرآن درا روح اوس الله لې ګلې خدا په دې یاد استعمال نه مجازي روح پاک درپستانه بالحق دې په تاسو کې ایمان دا او هدایت ته خوشخبری پاتې فرمایي ولقد نعلم خام فوق انه يقول انما يعلم تتخيل بشر بني ادم واذا يطيع بني ادم خير في نمبر خدا بتتناسو سو کوئی یو جبر نه مسائل تعامل غلام دې سو کوئی د حویتب غلام دې سو کوئی باب کوي بار تقدیر سره بکنه څن خلق دا وته دی وایي زور په وش او بیا فقه مو سره وای ګوره اوس ته سبق و نشم ویلې باب الاکراه وو کی یو ته اکراه مرجئ وای یو ته غیر مرجئ مجبور کړ سره نه ته مو راوي چې وخت دې پرې کوما پوز دې پرې کوما وجنم دې نو دې ته څه اکراه مرجئ نه پدې کلمه د کفر ویل شي خو دینا بنه پردې ما پړې شي بدل ور ایتم څه اقسام دي بل ته څه په محل ځان کې رسول الله ما ته څه وي زه کوم درې خبر کړه یکون مړ کنه صبر شو یا ول عمل فرصت دویم حق بیان کړو په هل انه مبارک باد په یو کې ابن کثیر نقل کوي چې حذیفه عبد الله بن حذافه سهمی رومیان نیولې نو ورته وي مرتد شا کافر شي شي او لور در کوم او حکومت کې شریک کوم لور در کوم حکومت هغه عجیب خبره تا وسه حکومتي زم دا ټول حکومتونه زما شي د ټول دنیا نو زه اغلا اته پکې دا خبره دې مړ بلې کم کنه وې مړ نه کنه سبا وکي راوی حافظ بن عساکر په ترجمه عبد الله بن حضرت سمی کې یو د صحابو دی کین کروبیانو دغه بادشاہ تا عیسائی شاوز اوس د کوپی ملک کې او اوس د کوزو او یې کړه چې ټول ماته مې کو او ټول چې عارف باندې کی نو حسین حسین د سترګې درف ته پاره یې مړ پدې کوم انت وزا کوا وینا کا سولې ته وخه جو مشتم کوته ولې خنس دین دي ښا مخکې مو ولې ولې لا سمو بیا لکه یې کېږي نه دست کوا نه پیا با یې کوزې کوي تا کوزې یې کټوي راوړي په روایت کې د تاندې یو غوام جوړ شو هغه راوړ ګرمه کړه یو قیدی راو ته مسلمان پای کوي چې وسو اړي کې فرق وي د ته یې کافر کې نه وي وړاندې کوته نو دې بکرې ته یو چت کړو موږ ته پرغوي اندر پای چې وي وسه نه تجاراش نو بادشاہ ته موشه مالي دي خکېږي ولی یو روح دی یو روح دی پر یو کې ختم شي دوه ځای زمانه پر څومره چې وختي دوه زمانه روح نه چې ما د الله د دین لپاره مواظب شي په بعض روایت کې قید کړو فهم شراب دې بند کړو دې یو ډول شراب او خنزیر وای نه خور دې روبل وی ولی معنی دې سمانه وی ما ته حلال لیکن ته خوشاله دې بادشاہ استر مخ کول کا پرې وایرم وی پرې وایرم ما ټول وی پرې وایرم ټول خیر دی نو او دلته پکې ټول وضاحت نشم کوم الله مو دې نه یي اتیا څه سره له خبر کړو طریق کدا نه پرې خودم واپس عمر فاروق ته يحق مرا كل المسلمين اي يقبل اصحاب عبد الله بن حذيفه حذيفه صار ده هر عبد الله بن حذيفه بحث يحق عليه او انا عبده فقام فقبل رسول هل تمرد كده طريق نو ته کدا موقعه مسلې دي د وخت على التكرار راشي د بال تکرار کلمه کفر وي دا پدی وجبه د عذاب علیم دی چې دوستنی ژوند دنیا په آخرت الاخره او الله هدایت نکي قوم کا دا کسان نور الله په دې باندې په څو په سر باندې ادا کوي خامخا دي کافر کی نقصان دی یا رب صاحب په دا کسان چې جلد کوي پس دا نه کوتینو امتحان کې جوړ شي او صبر کوي او بیا جهاد او صبر کوي د استثقاء پس د واقعات نه د فتنې او د جهاد نه بخول کې مهربان پاور ما چې دا بشار نفسو بحث بکې مدافعات په خپل ځان نه ځان د بچا کوشش وکړي جامي دوله کې دوله کې جامي او ته لري نو اختر دوله کې تم جامي وي مجاز او جامي او ځکه چې په دې بدن باندې حاجت دا او لګا او دا یره په مخې د شولا او د باور د لږه علماء نو جن ما په اضافت د مشبہ به مشبہ جو کل لباس خوف لباس ارا او لګا او غیا چې لپاره پرې حاجت کوي وجه عمل او راغله ورته رسول الله دا دلیل خپل لسان تکذیب کړو ونی ول دي عذاب او دي ظالم خدای دا هغه شیان چې الله تاسو سره حلال کړی او شکریا ادا کړی نعمت الله تاسو د الله بدل شو حرام دې الله پر نور دار وینا د خنګیر اوخه اچا واده قبل الله بیا اعتراف کوي محرمات نور شته د څنګه ویل ان حاضر اضافي دي هغه محرمات نه بهایر سوال هغه نه دي نور پکې موږ وخت نشته څوک چې مجبور سره یا قرانو محرمات ته کوي کنه امام راضي خو نو نشته دغه چې موږ دین په دې وخت محرمات نو نشته نو رشاک شته نو ورسته چې مجبور شو مجبوری غیر باغی ځان غره کون کې په بل مجبور نه دی او د حد نه زیاتې خورن کې نه دی الله به کې مهربان مو آئے علمات سے برسکون پار دا حقیقی بیانی جو استاسو دا حلال دی و حرام دا زان دا حلال و حرام نجو روی دلیل نصر نئی حاصل دمانا دا دا دا لا تسمو ما لم یاتکم حلو لا دا زان نا یشی حرام و حلال و حرام فلتکونو کازینا حد دا وائی ابن ربی بد جلی مالک و قوم چینو کی وی دا حلال دی و حرام دی کو مسائل اشتحاد دی فمسئلہ پوئی کنا دا خبرک من داربی خیلی دا خبره اعتصام کړی دا دا ابن قیم کړی دا د ځان نه په اجتهادي مسلو کې حلال او حرام باندې وایي ښا هم خو وایي د ځان نه بلی جاوي دا شي حرام دی دا شي د خپل طرف نه از مجتهدم نه ما فاسي خبره چې پکې یو مولا چې کله حرم الصلاه الى وسبتر الله په فرمو په مجال کې بند کړي نو په کومه کې نو دا شان کې ځان لا اجتهادي مسلو کې خبرې مکو مفتی وا وای زما ذهن دا چې وای زما په ذهن کې دا چې دا کې دي شي عبد الله مسجد ای زما را دا دا ته ټیک نه الله نه وی کې غلطي زما او شیطان نه وی په اجتهادي مسلو کې په تسلیم کې مکو نو دا کله خبره کله په کومه کې تاسو لا ولا خلاصه مو چې خلاصه کیدای نشي حرام څه وي ما ثبتا بدلیل قطعی لا شبهه فيه د سوي حلال حرام نو تاسو څه دي شي وینا اجتهاد د څه وي خیال دی انا ته په خیال دي خبره څه په کوم څه خیال سره دا ټول خبره دي هغه ځان نه وګورئ ته وایي چې څنګه څنګه جوړي په الله درو کامیاب متا څنګه دې لپاره پیدا لګا په آخرت کې عذاب وي او په هغه ځکه چې هودیان حرمنا حرام دي ما تصنع عليك چې متا باندې من قبل مخکې دي نه او الذين هادوا حرمنا كل شيء هم ذاتي نو کړی لیکن دوی په خپل انفسهم ځاتي شو بیا رب څخه پاره کوم چې عمل د بلې کوي په بنا کوی سره اگر په معنا دا نه چې یا څنګه خبر نه لري یا خبر د عذاب نه خبر نه بیا ته اوس پسنه اوس دا وکړي رب ستاسو سرینه به خود یې مهربان بشک ابراهيم عليه السلام تابع شي كان امه على امه امه جماعت ته دې خو یو ثانو دا تو د یو جماعت چې د جماعت کارونه د کړي ښا ما كان عند امه ان كان عند اسلام الخير ما كان عند امه وهي الجماعه او دې په حد صالحات بیا محدثاته تابع د ملت ابراهيم په اصول او دین څه ته ویل شي دلته وی وجه الهی مهما نسب الى من يؤديه ان لا يسمى ملة اجسو کی قائمه عمل کې دیش او ثم آتینا وحینا لك بیا دا غینا پس زمانه پس دا مل نشي یا دا غینا پس نو د رتبه بل اثر دا پریرا بیا تعالی ما وحید لك د تراخی په رتبه دا یو څه شی دی او خو وعد خطابات مقنعه عبر نافعه وجادلهم مجادله دلته چې منطق وې نو منطق ته جاله دې ته منطق واستدل كما قيل اربع المعقول بلا چې په دې منطق کې یو ته هيئت وي یو ته ماته وي دلیل به جوړه څنګه هيئت سره او جوړه به څنګه ماده استدا نو چې یقینیات دي نه ته سوي حکمت او چې ظنیات دي د خو خلکو نه محفوظ وي نه ته خطا او چې مسلمات د وطن او د قوم نه ته سوي دا درې کړې کړي ایو بل طریقه هم شعر وتوي شعر پیژنې قضیه جوړه تا په سوچ کې په خیال کې واقعات کې سمشتي په خپل دماغ وي شراب ډیر خشه تک سره او دا کې خیالي دا شعر دا د حقایق نه باندې غي هغه له اعتبار کوي شعر غیر موجود د خواص د عام دور لپاره لیکن دارو مداري په دروغ وي خشه کې خدای او بل پکې سب ستره غلطي قضیه پیش کاوه او سره دې دوکه کاوه نو مواد پینځو یقینیات ظنیات مسلمات او وهمیات او شعریات فهمو او غلطي قضیه دې نه دا دوه طریقې دي کښ او چې کاین په دې وجادلهم بحث کوا سره مجدل پلاکیزمه کې تموي تایید وای معنا بحث کو بلتی په هر طریقه احسان چا خل وای کنځلې منځلې پکې نه خه طریقه د مناظره د مجاهد نرمي پکې نو ما تاسو ویل دا ته یو سړی دی چې په حق پسې ګرځي دلایل ګوري قرآن ته پیش کا احادیث ته پیش کا داسې که یو سره دی چې هغه د خو خلکو خبرې ني اته اثر کوي نو خطابیات په پیش کا موعد حسنه شو که یو سره د وطن مسلمات مونږ نو مجادله شو هغه په خطر جنگو نه بری په دې پوښ او دا یا په محکم دي د شکل ستا واقف دی او خطا دي لا دلنا الله واقف دی پر الله وین عاقبتم تاسو بدل غفل غواړي بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم دا پکې یو مسله هم روانه ده دته بني اسرائیل ویل شي په اول سر کې توحید سبق دی سبحان الذي او د اسراء او د معراج واقعا پکې هم ده او بیا ورستو د بني اسرائیل طرف ته دعوت ته چې تاسو د الله بندگی وکړئ او تخویب ورته ورکړئ د ایام الله د الله عذابونه روان دي نو البته تاسو مونږ راغلي دي ځکه چې تاسو د الله د احکام خلاف بیا هم راشنه راځي نو مسله شو د ما قول سره مناسبت چې نه غدا دي د سودی په وینا باندې چې په تیر شي صورت کې ویل شو سبق باغ چا راغله وی چې په اختلاف کړو سبت د هفته ورځ ته وایي مکه مال دوه ترجمه دي یو د هفته ورځ ده بل ترجمه عزت د هفته لکه بیزایی او غیره سبتت په معنا د عصمت په عزت د هفته ترجمه یو دا چې هفته شي بیا پکې عبارت د حضرت موسی ولقد علمتم الذين تدعوا منكم في السبت في عزة السبت او چې سبق معنا عزت شي بیا خدمت بس نو دا احادیث به مختلف دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله په بنی اسرائیل باندې د سبق دغه د جنې ورځ مقرره کړو دی ولګېدل وایره ولا هفته ته وي څوک په کې داسې وایي چې الله و تورس خودلې وا او چې د جمعې ورځ ده اوس تاسو وخره که تاسو ول دا ورځ نه بل ځکه چې ورځ ته وغوښه او بیا ته دغه بقې بیا دا بل کې خو ځل کې دي دا اختیار وکړو قضیات چې نه یو ورځ ته ویلو خو الله په علم کې نه وو دې بیا دا شو دا ځان له داغی نفس داغی سبت والا قصه وشو نو په دې صورت کې د اهل السبت ذکر کوي د شریعت اهل السبت او دلته نقل کوي چې په تورات شریف کې دا پنځه مفصله غوښته آیتونه دي په اسرائیل کې پنځه لس دا تورات پنځه لس آیتونو کې دا غي مضمون روان دي هغه بشي او دې ته اشاره کوي چې تاسو اسیان کړی دی فساد هم کړی دی جماعت هم خراب کړی دی مخکې اوس تاسو غواړئ چې پیغمبر خدا هم د کین نو شروع نو دې دې کې دا غي یاد شو یا تیر شي صورتونو کې یا په آینده کې برابرۍ موسی علی السلام واقعي د فرعون سره نو فرعون مختل چې موسی عليه السلام مشر الله تبا کړو تاسو پیغمبر پر شوی انت يهود سره الله کوي تاسو متواشي چې قران وايي احاديث کې دا کیسې ذکر کوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول بنو کینو قاو شړل شو او شړل او بیا راغی رسول بنو نبی شړل شو او رسول الله بنی خلیزه قتل کړی شو سړي خدي مشمن پات شو دا هغه واقعي دي بیا په دې لفظي بحث کې سبحان الذي د سبحان تبارک د طالبان مليانو سو کوئی دا مستر دی سو کوئی دا اسم مساله مستر دی مستر دې ته ویل شي چې دا غن اشتقاقاتم کې شي اسم ترایت اشتقاق نه ترجمه یې وي سبحان پاک یا پاک غنم سو کوئی دا سبحان په معنا د پاکۍ او یا باب تفعیل سبح پاک ګلو الله لرا پاکی دا الله لرا پاک ګلو الله لرا سوک دا مستر وی سوک دا اسم مستر وی سوک دا علی مستر وی دا یو بل بحث الله د ټول کمزورونه منزه دی الله سوک دی اسرا چې د شپې بوتلې دی اسرا د شپې ته وایي او اسراء چې شي نو بیا پکې څوک کوئی تاکید دی ځکه لیلن خو موږ شپشوا نو لیلن بیا تاکید شو څوک په اسراء کې تجرید ته دی معنا لفظ کې دوه ترجمې بوتل د شپې د شپې کټ نو سبا اسراء لیلن شي اسو کوئی نه دي تاجت نشته دي لیلن دې د پاره کې وته معرف نو منون منکر چې ټول شپه نه ده په هڅې د شپې بیا په دلته روح المای نقل کوي او بیا د عربي عادت ته پیش کوي چې عربي کې د عادت الليل من ټول شپه النهار من ټول ورځ او ليلا پشپه کې نهارن په ورځ کې یومن په ورځ کې ليلا پشپه کې او الليل من ټول شپه النهار ټول ورځ دې نو په دې کې بحثونه دي کنه زما په دې کې خپل مقصد معاصرون دي نو غم ته هم بل ته پکې راځي او تحقیق ولا ما صدق الفاضل الجمني نحن نسيبه چې نو هغه دا ورفا قال معيار چې شپور دا معرج الليل النهار طول ورځ وي او چې نهار نه ولر شي معیار باندې ابو ظرف ظرف او معیار تاسو دلته نه پیژنئ ظرف او معیار د علم اصول کې ظرف لوخي ته وایي د ماسپخین په ټیم کې موږ وکړه بس وکړه پکې لوخي دی یو حصہ کې وکړه او چې الليل شي یا الظهر شو ما ټول ماسپخین بلکه دې کې دا مطلب چې په لږه حصہ کې تللی دی په ټوله کې نه دی سمه خبره کوي دا پکې یو مسله ده ځین کې خو درو پاره د بیا معیار نه دی معیار څه ته صحابه معیار حتی د معیار ترجمه پر ځکه معیار څنګه غټیږي دومره هغه موضوع غټي کوم معیار وکړي کروجا روجا غټه ده او ورځ غټه ده روجا غټه ورځ لاندې ده روجا لاندې او زر دې ته وایي زر په غږی کې ډول کېږي نو دا په لازم نه چې هغه مضروب هم غټيږي نو زر دې ته چې پاتې بل شي نه دیږي څه باندې وایي په زر کې د دې دیږي په معیار کې اقیو شي دیږي بل پته نه دیږي نو الليل النهار دا ورځ روزه ده ټول د روزي د ورځې شي کې دې دې شي کې دا ټول هم بلکې او چې ضرب شو نو سهي سهي لاګه کا او سهي سهي تشفاجه کا څه نقصان نه کوي خبر پوه شو په عربي دې شو نو دا چې بیا چې صاحب د غلا شي خدا تو تو شر قایو هدايه یو صدیق په لخل ته وي سبا ترا کوي انت طالب غدن یا فی غدن او سره وي زما مطلب دا دی چې مسبخین ترا کوي ما دې وي شغله خطوه وځه او چې القسم ټول ورځ طلاقي الليل ټول شپه طلاقي دغه پکې د سهار مسول کوا او ورځې درسه سره وینا او خپل خص انت طالقون غدا او خدي سهار وینا دی خو راځه تاسو طلاقي ما طلاقي او ما ګر پټي خبره ده اوس نه ټیک ده اچ انت طالقون الغد ما نه تسوا د سهار نه شروع سو طلاق تما خان ګور بوزي او شرات چې طلاق د وخت خبره ده دا هم دي کنه بس د سهار نه وخت طلاق شو زه بیا بل خوا ټوک وهم ښه زما خبر نه کوي په ټوک کوي اوس مولانا مولوی خبره کړې و چې اطوفن الليلتا سليمان خان ټول شپه به بیګاله خپل بیان خواله په خبره پوه شو نو مولانا وی چې دا د عقل نه بعید ده ځکه چې شپه خو ځای منظم کوي او دسمه کوي لاندې وهم دا ټول شپه څنګه کوي او بیا سل دی بیا یو یو کم سل بیا یو یا شپېتر یو یا دی دا بسنګ چلو شي کمر کم دی سره خوش لس دی نیم ته پکار دا عقل خلق رحمان دی چای چې څوک نه پوهیږي هغه خامیان سره کې مسو ګوري تاسو مخاطب ته کېنئ یو دا مسله ده چې کوم شی عقلا ممکن نه وي هغه کې بتایي ابن تیمیه ویل دی ابن حجر ویل دی ابن قسم ابن الهمام ویل دی ټول دنیا ته خبر نه نو بیا وایي چې دا شمن د وځي وځي نشي اخیر ستای شي نو وایي چې سبا شپه نه د سبا شپه غاښ کې نه بشور کوم دا کوم نه شپه بشور کې چې د شپه کې به ټول شپه کله وڅ شروع بس دا قسم خبرې به کوي اقوالي کو لا ونه ته ویل کوکا ته دې مطلب پاکي د هغه ذات لره چې خپل بندې بوتلې لري شپې پښوا نه په وحي سره شپې دا بلې چې ټول شو دا هم یو خبرې ده او دی چې دا خبر چې لاله تاکید دی او تحلیل اصول خبر ټیک نه دا دی په پرده چې پرې کړاش او دا کم وینا بوتله د مسجد حرام ده اوس پدې کې بحث نه دی یو روایت دی پیغمبر خدا د په شعب ابي طالب کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کل نه خلق لکړي دا خاندان زه په هغه شعب ابي طالب کوم ډیر کوي شعب ډیر کوي کندو بل روایت کې د ام هاني په کور کې بلکې په حکیم کې یو دا ټول تطبیق کړي دا هغه روان کو الته د مهانی کور دی او په دغه شرم کې دی دا روان کو بیت الله ته راوست چې بیت الله ته راوست نو بیت الله کې بیا دا دې وشلو لین وغیرہ دی په دې اخی الله قدرت ته څه کیږي زه ته وستو د زمزم په بوانی یوسف او به روان کړ نو بیا بحث وشو اسمان ته ورسو لا ولې کوم دی بیت المقدس ته راغی نه پس بیا بل اسمان ته او دا پکې بل بحث په دې کې بیا ابن کثیر وایي دا رنګ دغه وایي روح المانی چې د بیت الله شریف نه د مسجد اقصا ته لاړ شو نو سور لاړ شو په براق او دا هغه ځنه بیا سور شو سور شو دغه شو په پړوي معراج دوړه په کومه معراج وای معراج پړوي ته وي متندر پایي وای سلم ورته ویل شي معراج ورته ویل شي میقات ورته ویل شي نو پاره یو کېدل شي نو دا اوس دا خو کې راخر دی په وی خده نو شریک یو راوی دی دا انس شاګرد دی هغه دا په خوب شي نو خلکو شریک خطا شوی قطاده دا خبر نه کوي ثابت دا خبر نه کوي زهري دا خبر نه کوي خطا شوی او دا حافظه خنه اگر چې بخاری کې راوي مسلم کې راوي سو ګوچینا تطبیق وکا دغه نه بشوي یو ځل ولا هو ول اخشاء پکې راوي چا یو نه درې ځل شي دیو لا اکثر علماء دا یو ځل شي او بیا په ابتدا کې د زیدان تطبیق کړي شي تاسو کوئی شریک هم شریک خطا شوی په بعض روایت کې شي کوم وحي دا نه وشي او دا خدای وحي نه پس دی معراج خو د پیغمبر خدا د هجرت نه د کال مخکي کال مخکي د کال مخکي اختلافات شپږو کال مخکي سو کوی دا په شپږم شوی دی سو کوی دا په دوه په دغه دوله دغه شوی دی په دوله سم شوی دی سو کوی نه په لسم شوی دی اختلافات نو دا کېږي چې مخکې خو موږ درې د عامي احتمال او ظاهر کې هغه ښه شوی دا پکې بحثونه او مسجد اقصا ته وته مسجد جمعه ته اقصا لري ځکه چې په دغه آباد زموږ کې لوی جمعه تم دا بارک الله حوله په دې کې برکت ته یو برکت ته برکت خیر ته وي دا الله ثبوت ته خیر الهي ته وشي دی وطن کې آباد ده ونی دی نو کې دی میوي دی بل دا د پیغمبرانو قبله ده نو په دې کې د وحي په لحاظ سره برکت راغلی دواړه پکې شته د بارک نه حوله په بارک کې دلته بحث کوي چې بارک نه حوله سره نو کتو مقصد بهم كوني متعبد الانبياء وقبلة لهم وكسل الانهار والاشجار حوله دا مسله شو او دا عبد په ورکی عبودیت علی من قلل کی ودا اوچته مرتبه په انسان کې وملک یدی دا زما مرعی دی او دا زما د ملک مخ د لاس ملک دی او ما ذات کړی نه دی بهر تقدیر او د عبد مخکمه یو خبره کړې و د مفردات په نقل باندې چې عبد په څلور ترجمه راځي یو عبد راځي په معنا د څو د مقابل د حر العبد بالعبد والحر بالحر دي ته وي عبد بحكم الشرع قد تولى كي رسل كي دویم عبد راځي په معنی مملوک او د مخلوق لکه اوس په دې صورت کې راشي فاسنا علیکم عباد لنا مخت نصر سنجاری وغیرہ دا به ورته کافرات هغه ته عبد الله عباد لنا معنی مملوک دي مخلوق او دریم دی عبد ته اعتبار د خدمت ذکر الله پاک ذکر کوي چې ذکر عباد الرحمن معنی خادمان د دین تابعدار د دین دا به اعتبار خدمت نو دا عبده په دې معنی شو او د عباد الله چې راځي لکه داوود علیه السلام مبارک وایا د پلان کې وایي دا پکې خدمت او یو عبادت دی د خدمت په لحاظ سره د چا عبادت دی د پیسو حدیث کې دي تعیسا د دینار او تعیسا د درهم د روپو پیسو بندا مله خدمت ته هغه کوي دا ټول په دنه کا او بعد وی تعلیم په حبیبه سره ولکو صد لباب الغلو بعد خلق تحد متعوز کی کوي اسرا بحبیبه خلق په دیابل سره کړو دا پکې د غلو اغلا در نه کوله بندول غلط دي حتی چې ما دی وطن کې ورزي اوس مو څوک یې بنوي وی پیغمبر خدا ته بدانو یا الله بنده بنو آیا چې پکې چا هم غول کړی دي او هر کوم باندې کوي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده هر ورځ وایو او هر باندې کوي دا د غلو غلار بندول غواړي دا یو څه خبره اوس دې پکې د تاسو تعلق له خلاصه نقل کوم وهي قد اخرج البخاري بخاري مسلم قد اخرج الشيخان امام بخاري روي الماني والترمذي والنسائي من حديث انس بن مالك عن مالك بن صعصعه وائل بن سمزه فدي حجك په روایت کې حکیم کې دودو د ویخ په منځ کې راغی راتون کې وشلو زما د دې زنا تر دې زې پوري سره راوستو وینځو به واپس شو بیا ما تر په دا به باندې د قچر نه وړوا د خر نه غټوا سپینوا هغه ته بغاق وي څه واسو الحديث جيو تا چوله شو جنب وته مرجو سوش الخبر د دې دوه جمع شو چې مخکې د سمې په حجر کې او د زمزم د مقام کې لا ول دلته دی هغه دې کې دی او دا دغه حضرت علي د خور تعالی په خور کې دی بیا راوسته دې ځکه چې د ابي طالب کې دی او د فاخدي په خور کې هم دی بیا د تراوسه حد حتیم ته د حتیم بیا زمزم ته ټول تبي کم شو او ماتا پیغمبران ممثل شو نو دلته وضاحت ونه شو چې پیغمبران څنګه ممثل شو روح نه دي کله شو دي چې کوم وخت تاسو ابن کثیر په یو کې ګوره تقریبا 22 پانی کې حل کړی نو په یو روایت کې ارواح د پیغمبران دا لذات المعاد ابن قیم هغه مو د پیغمبران روح نه دي پیغمبران دلته قبر ښخ دي او روحونه الته ممثل شوی دي د انسان په شکل باندې نو دا بل باش یو خبره شو بیا وروته جمعه ته یو سره وروته سات قریشان خبر کړو چې دا خبره کنه دقه واقع شوی دا نو په روایت کې څه مستوي دي چې پیغمبر خدا دا خبره چاته کړله دا وکړله ابو جهل ته مخکې ابو جهل خوشاله شو چې خبره خو دې وشوه اوس په ټوخه کې درو وي نو دخلت مخکې نه دی یولې نه مخالک راوړل راشي راشي پیغمبر خدا دې دا قبول دې دې خود دې کوي بس مان تل دې حضرت تل چې راوړل ټول مخکیو هغه دا سول دا خو نه ممکن مثال دي تو سوینا د پخواني خبره یو څو کاله وخت یو ته کراچي تلوما اوس د بیا اوس کراچي تلوما ما سهار وختي اما سپکې نه بیا سره یا په جوړی له دو ته قتل او صفت ته کو خاص یې صفت خو برابر وي چې خبره غن یو قافله ده او دې په طلب کې په دې پوه شي نو په قافله عن ضعیفنا فهي اهم لنا ملاو شي او ملاو شي من قافله دې بني فلان سره او دا پر اوحا مقام ته وو تر شو او دې په ذکر سیدل او دا دې په سامان کې یو قاتل وو ستګه شي مو لاغه نو سو مسکره کې مخ څه جواب تبوسو کړه اي ګل من دلی په دغه کنشته کنشته جواب شي دا بل نه شو یو خارج بیت المقدس شو دا بیا ټول شي مفروغ د بلان بلان کې باندې دوار په سوارو راکې باندې حودا وخت و تخفيف زمانه نو دې په څنګه له خو نشو مطالبه وکړي دا بل شو دي څومره کسان دي پیری څومره دي حالل څنګه هغه وخت مخ روان دی هغه الله په مخامخ کړو پلان کې مخ مخ کړي تنور خطو سره براورس دې کې پلان کې پلان کې یو خر غوندي مخ مخ کړي او هغه من دوا غراري ځندل شي دمو ته غوندي ول دا بل شو رامن دې غره ته ګوري چې کله برابر نور خطو سره نور خطر یې کله اختري اه روغو دغه قاتلات چې عمر او چې رئیس موږ درو وو اذ قال كان هذه الشمس قد طلعت بل هذه الباي قد اقبل او خلو في مكه دي او په هم بلانکي او بلانکي دي ایمان درو اذا تحرم من قاتلهم الله ان يوقفوا بعد اثار کې چې مهاني وته ما به سمو دي ودو زما سره ما ټول خوب نو کړی دا غینه پس دا کسنګ اختلاف دی په ابتداء اسراء کې اختلاف دی په قال د اسراء راول دی وی په روزه کې چې د پیغمبرین لس کال او درې مشه شي پتاوا د نووي دا پسند پنځه شپږ نقل کړي په مرامین عمري په شر ذات شفاء جرم اذا په دولسم کال شي باز ابن حزم اجماع دی او دا خبره ضعیفه چې خدیجه الکبرى پنځه مونږونه نه کوي او دا په چې په خاطر درې کاله دا نه وي سو کو یو په خاله هجرت نه یو کال پنځه میاشتې سو کو درې میاشتې مخکې واقع شي په حدیث شریک نبی نه راکړه انس نه چې په خاله وحینا الى پیغمبر وقد خطه غير واحد في ذلك دي خلقوا شريك قطع شوی نقل فيه حافظ عبد الحق په خپل کتاب کې الجامع الصحيحين شریک حدیثو یتونی سبه دی د حدیث داله په دې د کې زیاته شوی د زیاتې مشغوله الفاظ کې نامه دي روایت دې حدیث اسراء د انس جماعت د حفاظ مسلمین د امه المشهورین لکه ابن شهاب صادق بنانی قتاده اچھا فقرات کړي ویلې د پیغمبرین مخکې او شریک حافظ نه دي جواب لري مو سنت غیره بما ستمو دا د خوب خبره وایي په خپل وقاوه کې دا ټول خبر شي ربی الاول کی پای په شرط مسلم کې دا فتاوا کې دا وایي په شرط مسلم کې تبر قاضیات دا پر ربی الاخر کې او پر روزه کې وایي چې دا پر رجب کې اسو کې مې رمضان کې په شوال کې وشتم تاریخ له میاشتې دا په سبت اسو کې شپه جمعه په دې کې بیا بحث په بحر کې وایي بحر محیط کې اسراف ولا سم میاشتو د ربی الاول ولا سم تاریخ د ربی الاول او پیغمبر خدا دا ورته هغه یو پنځوس کاله نه هم میاشتې اتیش ورځې شوې سګو وشتم تاریخ او دا د سفیری د وینا مطابق جهونه ورش پدا حتی د سپیر قدر نه تاسو من سپک باندې هم دا لیکن نام پدې کې تعبد نشي بلې کې لکه د نن دغه شپه د معراج څنګه چې عبادت کو لم يشرك بالتعبد بها او تعبد سره قدر کې مسؤول یوم القیامه اختلاف د علماء له چې دا خوب کوي خو حسن ودا خوب او دا نقل د عائشہ د معاویه دی شاید دا رقم صحیح دی عائشہ او د دې څه په دې هر څه په دې وخت وړاو دا څه بیبي نو او معاویه په دې وخت مسلمان هم نو او حضرت پښتي هغه په دې باندې دا خوب دی وما جان له وکړ کی الا لك الله في الناس او یو خوب ته او شریک حدیث پکې هم راځي مخکې تیر شو شریک وی دا خوب مسله ده په خوب کې لیکن د ویش دا خبرې ظهور وي دا به خدا بدن او روح دواړه دي او رویا په معنا د رویت راغلي په خوب کې نه بلکې په ویښه او دا هم کې دی شي چې دا ول نبی دی لري شي وخت جمهور کدا خوبه قریشان کو تعجب ولیکاو نو حال دی ولی غانو لکه چې ودخ په خپل دي خبرې دي مشرق نه مغرب ته ځي خلک مستعبد نه غني او ظاهر کې وهاب راغلی او عبد خلو بدن ته وي یو جماعت وی قاری وبکر بغوی چې دا خلک مشتي دي خوب والا او دوی خدا دعا کې شي یو د خوب بدل ویخ او بیا دا نه پس جسو مقصدی روحی بری دوړه پس پیغمبر نه وای په کشف کې دا حق دې په دې بچو شي نظری په مسلم کې وسلو خبره چې بدني په وی خطر بیت المقدس ته دا نه پس خوب دی دا ټول خبرې بیا راځي دغه او همان خبرې کوي او ابن قیم خبرې ته اشاره کوي معنا د استرا دا چې وحي وته بدن ویخ دی روح دی وته او روح لاشه دا دا لکه انسلاح ولا سفیان اصلاحات هغه قرات خلاف او تعجب دي اکثر علما په دې قائل دي چې ناراضو په شان د اسراء دوار د ویخو او استحاله پکې نشته دي بیا پکې اوس من فلسفه جوړ کوون دا انور ګوره دومره غټ دی او د دومره سات چې دومره مخکې کیږي دا سمونه په دې باندې بیا بحثونه کوي دای ویل نو بیا یو د پانی وسو پکې نور خبرې کوم ثم لا اخفا وای ابن عطیه پیغمبر خدا ته الله معجزات خدل کله پوښتنه چې د بنی آدم سره الله څه کوي دی فنا دې په سمو چې په دې دې کې خپل اسلام باندې ځکه چې دیتا آیات مبارکه شي څومره خپل شي په آیات کې پیغمبر خدا الله دې اگر چې بری خمسه اختلافات دا یو آیت نصف معراج کې نه دی دا آیت نه خو دا بیت المقدس په خو اسمان خطر پکې نه ثابت شي لکه کې لې شي بعض آیتونه دغه نور شي ومن هنا قالوا جديد انا اول اسراء بیت المقدس تا قطعیرا کسو کوئی چی پیغمبر خدا د بیت الله شریف نه بیت المقدس نه تلنو کافر شو فمن انکرو فوقال او معراج دا غي نه پسو کده هغه په حدیث سره په من انکرو ولا کبي کافر فالمو او شاید چې الله په تفسیر اسراء و نکړه دا د قاتل سره نرمي ده چې ته کافر نه شې کوشي مخکما تاسو ته خودري د کله کله اوس خبرم کوم یو ځل بل ته کوم احادیث متواتره منکر کافر د قران نه منکر کافر د قران چې هغه محکم وي متشابه نه وي او داغه نو کافر حالیت مشروع منکر شو گمراه او توال کافر دا ماته ویل نو دی الله سم سفر شو نو ما وته د امر کتابونو پیش کړی دا من مولا القرا وړي شرف اکبر کی 111 صفحه باندې هغه دغه مضمون ویل دی او زموږ په وطن کې خو چې اخوالي خوا کېږي د کافر کې بس خبره کوي دا او په حدیث کې راغلي دا او بس د کافر کوي خبره پوښتنه نو دا پکې یو بسم الله اکبر ناقل خلاصه پی 111 لكن اسراء الحرم حرم ثابت بالآيات قتل الثلاثة تا او معراج بالقدس السماء ثابت سنت او دا زمني من هاج عيف ما جنبي وقد اغلب شاهد القائل دي شقایت توي چې دی وی بری وخت کې ما هل تاسو ما د قسم بدن رکړم دي دا مطلب دا دی چې معنا ما کو اسنو روحي بدن روح نه شنی بلکې دا روح دا ترجمه ټکی او تایید سیدا چې معراج شو نو په دې وخت مکه کې په اول د بعثت کو او کې عائشه پیدا نه یا واقع متعدد دي بیا راځي ته ابن قیم مدرک کوي ابن قیم وی چې واقع سو متعدد کوي نو په حاضر باندې مصر کوي دی لازمي متعدد واقع نه پر صلات هر ځل کما ته ابن قیم وترجمه 111 بالا دا نه دا بیا چې نه قاعده مرا او په دې بسلام کې 105 کې دا زم دا قاعده کتابونه دي نن سبا خو دې ته ګوري نه ګوري ترجمه وکړي او بیا راشي لیونه شي بیا وایي چې قاعده ته مګورخه بیا وګړي وایي وایي نو بهر تقدیرو نو دا وایي الى السماء والمعراج لرسول الله صلی الله علیه وسلم په یقصه بشخصي الى السماء ثم الى ما شاء الله من العلا حق دا عقائد شو معراج د پیغمبر خدا په ویخه تقوم مسلمه کړه او بشخصه یعنی ببدنه الى السماء بیا ما شاء الله دا اولان حق ثابت ته په اخبار مشهور حتی چې منکر مبتدی او انکار ادعا استحاله دا بعد فلسفه باندې بیا شرقات شروع کوي هاتي معاویه خبر کوي د عائشې خبر کوي احسن البصري بشخصي رد دی چې دا روح شو دا روح فقط د شخصي لا يخفى چې میراث په ونام کې په لوکي چې انکار شي او که په ایران چې انکار کوي میراث نه حاصل کار د مسلمانانو په تشریری اشاره کوي رد تر موږ چې میراث په وخت کې دا بیت المقدس ته اب بیا راغین دا روان دي دا روان دي والمعراج من الارض الى السماء مشهور من السماء الى الجنه الى العرش وغيرها احاد دي دا اخبار حد دي لکه څوک د منکر شم څوک جاء پیغمبر خدای یې ثم سین ورسم ان ور عرب په فؤاده لا بعینه دا می 104 یا 105 ته خبر ورسواله اوس پکې نور خبرې هم کوم دلته ابن کثیر باندې وهم شوی خو ځکه په وښینه روح المانی علی دلته ابن کثیر وهم شوی او زه کول شم څنګه او اختلاف دې په رکوع کې جبريل کې دې سورشه په څه ور څنګه نه لګا کټ سورشه نه بلکې رګاد له میکائیل برافلو او مختلف دي په استعمال کې چې اسمان تقو ثقيله او رجاء عليه خطر شي او صحیح صحیح راځي مبارک نه خطر انه نسب له معراج فعرج عليه په معراج وجاء في وصفه وعزم ما جاء وهو الحافظ ابن كثير په دې کې وهم شوی دی چې عروج په قسم البراق شوی دی اسمان ته خپلې پدې دایمه یو څه هم مالي وسنه په دې کې څه وهم شوی دی زوست دی یو مالي په طرف دلته د شتمه صفحه جلد اوس وایي ابن کثیر دشتم سبحان دا د معراج قبل اوس دا اول سمه دا ټول احادیث پکې نقل کړي یعنی دا ټول معراج دشتمه دوله سيدا وإذا حق الوقوف سره واقف شي په مضمون د احادیث باندې صحیح پکې دي حسن پکې دي ضعیف پکې دي حاصل شي مضمون د اتفاق چې نبی قسم په د مکې نه بیت المقدس ته او دا یو ځل دی دوه او درې نه دي مخکې په چا سره وروم دي اگر که عبارت رواتو په ادا کې بدل دي بعض زیاته کوي بعض کمي او خطا جائز ده د پیغمبرانو کومه فإن الخطأ لا يزن على من عدل الأنبياء راوي خطا کی او څوک چې دغه یو روایت په راوي د بل خالفین یې ثابت کی اسراءات متعدده فقط ابعد واغرب ناشنا او دې غیر تختر لري او تطلق بعض رسول علماء چې قسم خپل شری د مکینه د نورست یو ځل او یو ځل د مکینه اسمان ته او بل ځل بیت المقدس ته او دا غره اسمان ته او په دې خوشاله شو چې ما کان وهذا بعيد جدا اچلان دي او مسلم حکما ضرورينا اسراف خو د هجرت سره یو کار او سودی شپارس نشته حق دا دا ان الاسلام اسدی یقطا ویختلې لا منامن د مکین بیت المقدس ته سور د براق باندې چې ورته باب المسجد ته دا وای ال توتل دروازه ترا او دنه شو درکاته په تو کړو ته د مسجد کته وی ثم اوتی بالمعراج او کسلم بیا پر راوتل شي ذو درجه يرقى بها فصل السماء الدنيا وقت بیا باقي سمنته ملاوش پر اسمان کې مقربون او سلام شو په مرانه باندې او بیا روان دی روان دی یو هموار دی تورس د التجیبین دی په خپل شکل باندې شپږ سو سامون دی الته رفته تخزر دی اسماء اورابیات معمول دی بیا را کوشه دی بیت المقدس ته او په مناطق را خپل ته مانځ ته دی نو دا رسمون دی کړي سو کو د سبا دی او بعد چې اسمان ته خود قاضیه چې اسمان ته خود نه کړی دی دی نه چې واپس شو نو دی کړی دا راوته بیت المقدس ته سو بیا په رحماني مکه تلاره په تیار کې والله سبحانه او ډېر مرتد شوي دي او عمل عبارت ته مجموعې نه دي پاتې شو او جن رؤیت الذي رأيناك رؤيا خوب د خوب ته وي او ابن عباس سترګو لیدل دي او بیا اوس د بخاري ما دغه البصر او ما طغى ما اعلان نه لري او بعض علما دا چې بل اوسې د رسول بروحه لا بجسم دا دریو تن صحابه دو تن صحابه یو پکې تابع حسن بصري حتی معاویه حضرت عائشه چلے بات نکتی یادوي کله کله به په کته وي د چل سو کوون کی سو کوون نه درک او په حدیث باندې ډېر خاص عقلیات نو واقف دي د نقل ډېر غټ تعلیمات 125 سفراوات او نو خبر شي چې پیغمبر برازي هرقل په مخ کې دا ویلي هرقل حیران شو نو دا خبره پکې هم ابن کثیر چې ګوري په درشته مصفحه په اخر کې ګوره مثلا نو پدې کې ابو سفیان وی ما یې معنی نه چې دوی د پیغمبر بار یو خبره مرته وای خدای کوم مګر یو ځل چې ما ته خلکو دروغ دی ویلي هغه خپل کې عبادت شه دې خبرو په خبره چې ته معلوم کې دروغ جن دي سو وی وای زه د خپل ځمکې نه راغلی ما د حرم نه پس پکې ستاسو ماته دیتا او واپس شې ما په خاطر تباله او دې تیخ د ایلا د قصه خواکې راځي ویزه دې یوي ته د شپې خبر کته ته کته څو یزه په دغه شپه ودونو ما زما عادت ده دروازې بندو چې دغه شپه راغله دروازې بندولې چې دا دروازې لا پاتې شو نو غالو شو ما دي نو ما دغه حاضر کوم نو قران باندې چې حاضر ټول دا په موږ زور ورسو ان تا کار مون شو طاقت ته خو وندو لکه موږ غر وځو تر کان یو ته هغه وته کتل دا دروازه کوزیدل دا په دې سنې دا بشیر خبر باشي موږ سوا واپس مو دروازې پرې خوري کې کولا سبا شم راغلم نه غانا غکانه چې په ګوت جمعه دې هغه سوريري او پاتې د سړي په تړلو ځای ما ملته دا شپږ لا دروازه ته بند شو دا پیغمبر ته پاره او پیغمبر په درشپه کې مونږ کړی دی نو درشتما د درشتما صفات دا د ولایت په حواله باندې دا خو پکې ویل شو سلمی شو شو قادر پیغمبر شو بیا لمن اسمان شاہ تاریخ تا موسیٰ بن عمار سره دواش جواز ورکو سلمی شو قادر پیغمبر کو چو وقتو موسیٰ علیہ السلام پا جراش ورجاری وی ذکر یو علف تی زمان مستولک رشو جنہ کی امت تا زیاد تاغین زمان دو امت نکی دی بعض خلق می دا حسد دی و پیغمبر حسد نکی دا غیبتا غیبتا فیدن تمنا کوم د دې چې زما امت هم دومره وي سما امت هم دسیوی دا مطلب دا خو جو کوم اسمان ته التمیرش د ابراهیم سره سره مواشه جواب ورکو سلیم شي خبر پیغمبر کو بیا خو جو سید منتها ته دا د مخامخ بیت معمول دا خو جو الله ته نزیشو حتی کان قد قسم وزنا الله وحده خپل بنده ته موحا ترک بنده سنه واپس شرط تکلیف په موسی باندې وفسط وانا شو بنده سنه یو مسه طاقت لري واپس خپل وخت ته تخفیف وکړه وې ترجمه ته مشوره دی څنګه وکړو او ته چې ما واپس کوي او خو جبريل حتی چې راځي الله تا او الله مکانه هو په دې مکانه هو کې بیا بحث ته چې آیا دا په ټینګ کنه ولا شرک الفاظ دي او مختلف دي صحابه هل را ربه تلك الليله الله ابن عباس را ربه او بل روایت کې راه په دې پړو او د عائشه د ابن مسعود انکار دی او دواړه وایي ولقد راونا الاخرى دا خو جبريل دی او دا ابو ذر غفاري هل رايت ربك او نور نور الله نور الله څنګه یې اے حال دی نو ویوتی نور وبل لفظ رايت نور لقد في عثمان بن سعيد داري اتفاق صحابه چې الله يزني وايي شيخ الاسلام ابن تيميه قدس الله سره روحه دا ابن عباس ونه چې راهو دا مناقض را او کوي ځکه چې لیدل شي دي د فؤادي شي ارنا رسترګو د قدرت په فأت ربي تبارك وتعالى دا څه شو بیا د روان دي او دې باندې بیا بحث کوي سبا شو پیغمبر خدا ته خبر خلق واحد سری آیت المانی خلق ترزیب سوا شو او تیوی سوا شو مطالبه وقت انت بیت المقدس بیان کا اللہ فجل اللہ اللہ اللہ فوازی قد تکدیرو شروع کا داگی علامات چی پلان کی دروازی پلان کی دا او طاقت نو شردو کی او خبر اکتا قابلہ پتیو کی فوازی کی شکلم دسو اچھا پس او خبر پلان کی وقت براشی او خبر اکتا یوک کی پلان کی مخی دین خبرم دقا سوا سما حتی انتقال السماء استابه دی وبدی دا الله مزه الله شو تو زنا کی داری مطلب دا دی او معلوم دی خلق به له خوب دو لكن هر کس پیغمبر الله په مقام د سکو د عادتونو بشتول کو حتی چې کته بشتول شو د ژوندې د دغونی ذات روح به جوړ شو د ما اماتتنا او ما سوا نونی ذات روح سود اسمان تا الا بعد الموت والمفارقه دغه په کې راوي چې روحي خطر معنا دا نه چې خوب اوس نور مسائل په ذکر کوا کله کله به بکاری انت مخکې ما وی چې ابن کثیر نقل کوي په شپاره سم نه پاتې سم صحابه باندې چې روحونه په نوم سره شوی دي یو مسله شو دا دې مو چې روحونه دي او بیا یې پیغمبر خدا روح برغه او ځمکه بدن دلته دی یو بل ځای پیدا کی چې آیا دا پیغمبران په قوم کې حیات دنیوي دي کې حیات برزخي دا جګړه په پنجاب کې د دې پنجاب د مو په خپل کو نو د ابن قیم او د ابن حجر کتابونو چې مطالعه کین دا مستغل جسمانی نه دی دا بل ثابت دا نه چې بدن هم برده او روح هم برده او دا نه بل انبیاو انما استقرت ارواحهم هناك بعد فرق لبنا دو هنا برقه تريد بدن تريد وروح الشمس وإلت إلى هناك وهذا الصحابة ثم عادت وبعد وفاته استقر بيال تذكر ذكر الأعلى مع أرواح الأنبياء چې کله و تعالی کوي نو دا خوب دغه کې هم روحونه سره ملاقات کوي او پیغمبر خدا دغه دغه خبر مطلب دا چې یا روحي بلل دغه مخ لا وي دوا خبرې او بیا چې کوم کله کوي لکه عائشہ حسن بصری معاویه دغه روح خطرې او بدن خطرې لکه د وفات پس ومع هذا فلها اشراف البدن بدن سے تعلق دے واشراف فقال او تعلق دے بهذا السلام على مسلم علیہ بهذا تعلق راى موسى قائما يصلي في قبري موسى كم قبر من ذلك تعلق دے بس ما ثابت كم دے ومعلوم کہ موسى كم قبر نقتلان دے ثم رد دے بلکہ دا مقام ضرور دے او استقرار دے او قبر مقام دا بدن او استقرار قبر دا قیامت فوری انت موت کے قبر کے پس مان کم دے نو دا پکی و خبر شو ها دا چې موږ دا برزخي ژوند دی که د دغه دی دنیوي دی نو دینه معلومي دا برزخي ده دا په دې ابن قیم کلام شو دا وشتي دشتما 125 127 28 او بیا 29 پکې دا ما د ابن قیم زاد المعاد دی ویم څه حوالی درکړي سپوږ شوي دا یو مسله سبحان الذي فاتلا غزات لرا اسرا چې جوړې دي د شپې بوتلې نه لیلم تشتکی نه دې ټول شپه ما تاسو نه لنی چې نه کېږي چې ما نه صحیح او د کم ونی کې جوړې دي من المسجد الحرام او د هر جمعه ته قابل احترام دي د حجرنا د ټول په حرم ویل شي الى المسجد الاقصى جمعه ته دې لري دې په وخت بل جمعه نو اباد جمعه هم لغو لنريهم من آياتنا چوخي وغتمنا نخد قدرت قبل نبعض خلق ابن آتية وي نخد قدرت معنا دادا الله سبحانه وتعالى بل ابن قيد غير ابن حد يخد عشوة لأن محمد صلى الله عليه وسلم آيات من آيات اللي يكون على السلام آيات الجنة وصلى الله عليه ببشر هذا السنة او دې خیر ورته ناشنا ناشنا خبرې په دې لار کې خبرې او برم خبرې او څو وهل صلى بروانها او بها مع الاصحاب په دې کې خلاف دی په باس کو انه هو السميع العليم دې سميع البصير الله ورجن کې دې هاري خبر دا ورېدو او بصير دې دین کې دې نو الله اوري ویني او دا چې پکې شي چې انه پیغمبر کوم سميع بصير له شی دا پکې چا کول کړی اطلاق کې دې نو بخیر تماوی چې اسرا قطعی مزل شو کې انکار کې کفر دی او د معراج کې څوک انکار کوي نو کافر نه دی دا چاویلې د الله سم صفه روح المانی شرف اکبر 111 صفحه شرف قائد 105 105 صفحه دا مې ذکر وی خامخ مسلمان نه وکړي او د دې حمل نه په مطلب کې څه دی الله پکې پټ پټ احسانات کوي ما تاسو بار کړی وي تبای د وان راغلی او تاسو ما بات وس نه کړی نو د دې وجه نه چې وس کړی تاسو بیا څو کوي د الله حکم ومني الله تخبل احسان کوي باید کوي په توحید باندې انه کان عبدا بشکل ملکان چو بندو او شکران دې شکر مستم کثیر شکر په ټول حالات کې ډوړې دې خړلا الحمدلله جام مستلا الحمدلله انا عبد شکور شو نوري پکې خبر شته وقضینا الى بني اسرائيل او په اصطلاح کې موږ اسرائيل بني اسرائيل ته اعلمناهم اوحينا اليهم وحيا جزما پورا کړو موږ بنی اسرائیل ته وحی کړو موږ اسرائیل ته په خپل بنی اسرائیل په کتاب او تورات کې بنی اسرائیل کتاب کې لا تفسدون فی الارض فساد به کوي په ځمکه کې مرتين بار بار ولا تعلمنا تکبر به کوي علوا کبیرا هغه تجاوز د حد نه زیات دی نو مرتين ته وایي منسوب دی بنا بر مسترف نه غیر لفظي لا تفسدون افسادین افسادتین دو فسادا دو ځای او په دې دوه ځل کې څوک وي زکریا قتل کړو څوک یې نه قتل شوی ژوند په خپل یا شهیا قتل شهیا قتل شهیا قتل کړي او څوک چې نه زکریا او حبس ارمیا دي څوک قتل دی احیا دي څوک قتل قتل دی عیسی دي روان دي روان دي وقال جبای الله دو فساد ذکر کړي مرته نه او دا حتی کې فعل یكتب شی په دې باندې قتل شي کړي دا له وتا دلته ملکل بیا هم لیکي بل دی کې یره تحقیقات مکو خبره پوښي چې دا اول لږه هوا اخر شوې دا ټول خبر شوې دي خو ځکه په کله راغټه کې واقعي دا کې ذکر شوې دي او دا نور خبرې پیدا چې کومه دا او کومه نه دا نو دې باندې وضاحت مکوا والذي ذهب اليهود مبوس والبخت نصر دي فرمان دا جنات روان دي ونعم ما قيت معرفت اقوامه لجلسوا بعيانهم جران دي او تعریف تباہ سے نہیں پدې پور تعلق د دې غرض نشي دا مقصود دی ګناهونه ډیر شو الله ته مسلط کړي چې بدل کوي بار بار دوه ځلې دې شي دي او ځا پلان کې وخت کې د دې څه وضاحت نشته دا څوک وي په شلمه صفحه هم ویلې او په شپاړسم هم ویلې او بس دغه جو خبره خلا په دې کې بوختي مثلا راغلی بادشاہ جالوت پکې راغلی دی نورم پکې راغلی دی بیا کم کم پساتین دي شایعه وجلې دي ارمیه وجلې دي ذکریه وجلې دي د احجاد قتل یاد کړی دا دا ټول خبرې چا پکې چې نه او تورات بدل کو په دې پوښي عمل نه کوي بیا نه کوي دوی لا ټول خبرې پکې پرې دا جوبایي مقصد هغه وعده چې تعلق شي د اول فساد سره د فساد هم کړی د اول فساد هغه وعده راشي وعده په معنی موعود هغه وعده چې الله کړی د اول فساد په مقابل کې د عذاب پیدا حانا موعد عقاب الهما تکلاشي تاریخ د سزا د اول ځل باسنا علیکم وبرګو پتا سمانه چې تاسو سره مواخذه وکړي عباد لنا بندگان زمونږه او زمخشري وي خلينا بينهم دي به تاسو هیرو او دغه په مداخلت نکوم دي به کوي ولم نعم او په دې کې اعتزالي هم دي نقطه ده اتیوي الله ولګر بادشاہ د غیبات ته یو څه وینا کوي د مصر غزا وکړه دام کې شي او د عباد الله مراد ده اولی بأس شدید چې خواندان د جنگ سخت دا څوک دی دلته بیا ابن عباس خدای جالو ته جزاري وجو پای د جبر سات سنجاري فعالان د سوري کې بختنه تر عامل د حراست اخري بادشاہ د ایران یو فجاسو دل وشي لار وشي لار تردد وصحاء طلبكم فدي خا وطن تاسو کې با بس لار شي وشي جاسو بیا توسطو حراغه لار وشي په من د کلو تاسو کې وکانا او دا وعده اول دا دا وعده دا مقبول کیدون کې خامخا بکی ثم ردنا بیا وغسکه لکم ستاسو پر الکرتا غلبا کرا بار بار تاوی ای الدولة والغلبا و اصل کری العدم والرجوع او دا کاری دلتا مانا غلبا لا مجاز یا واپس هم تاسو را غلبا دا مجازی دنا کر روح پسو تاوی علیهم تها کسانو ما جو تاسو ریکڑی بیا واپس هم تاسو پر غلبا پدر خلقو مانده او دلته استل کاله پس شي دي یو خو توبې وستره دلته یو راشي چې د شیر د بهمن نسبندیال چې عائشه خپل پلار نکړه نو الله ور په شفقت بن اسرائیل واپس بن اسرائیل دا پکې راځي څوک پکې نو او څوک کرا الله مسرت داوود علیه السلام واندد ذاکم تاسو تلقیته دي اموال په مالونو ډیر مال بعد ما نو وبد یو شی تاسو مونږ وبنه ډیر ځامن بعد ما سوبیت کښیو احسنتم کوي ان تسلم خپل په دې لپاره وان اساتم کبت کوي اعمال لازم یا متعدی خدان سره کوي خلق سره کوي او دب بل سره بد مطلب یا په نالایق طریقه کوي او یا بدی کوي یا ګناونه کوي او یا نه کوي کوي په طریقه سمه نه کوي لازمتا كانت او متعدی ان عملتموها على غير وجه الله فيه یا هو پنا د مناسبه ترکه کوي او فعل کوم اصابه فلها د خپل ځان د فعل دا اوس بلا د عربی خبرې کو لام د فعلی راځي علی تاوان او دلته د تاوان احسنتم لئن پسکم خفایده سولا د خپل غیر لپاره وان احسنتم فلها د ځان د فعلی لپاره د تاوان وی لام په معنا د علاش وعبر بها لمشاهد ما قبلها چې دواړه الفاظ هم شکل کول غواړم نو د پیلي په دې کې خو لا هاشو د انفسکم شو نو تاوان په دې کې نه هاي ویلې چې دواړه الفاظ مشاکل شي نو دلته معنا ده عليها اسو په اعلان د استحقاق کله چې راشي وعده د آخرت یعنی وعده د بدل د آخرت د دویم ځل فساد وعده د آخرت یعنی وعده د عذاب د ورستی فساد یسوء چې بد شکل کړي د خلک وجوهکم مخنستاسو قید دی نو تعریف ته دی بګی شي اکه په معنا دا حسیر مؤصفت شي نو دا بسي حسیرتن نه حسیر ذات الحسر کله غوړم جهنم د پاره د کافرانو بندش والا بندش والا لکه لابن تن ذات الحسر او بیا بل الله سو السماء منفطر به السماء منفطر به لوی دغه چې منفطر هم کم په معنا ده دا سپایل د پاره نسبت بیشک دا قرآن ہدایت کئی اللہ تیہا غلال تبیا قوم چاہ رسی روی خوش خبرو کی ایماندار لرا اگر تن چاہ عمل صالحات کئی اگر خوش خبر صالحات ہونا اگر خوش خبر ایماندار کئی ان لهم اجرن کبیر جاری پر ثواب بے لوئی او کسان چی یقین نسی دی پاک رکمان لے تیرتے دا اگر پر عذاب علیم عذاب دردناک اوس ګیلا او شکایت دی وای مکه د انسان حاجی ذکر وشو اوس د انسان چې په غلط روان داغو وای د انسان دعاګانې چې انسان د شر په ناکاره حالت باندې تاسو خبرې کله کله خلای خپشي نو خدای مې راځي غرق کا خدای مې راخذ رسې کا خدای مې راکور داسې کا کېږي دغه مول شي یا د پیغمبر هم قابل کې دا پیغمبر په اخرین خدای عذاب راولي دعا کوي انسان د شر په ناکاره حالت او هر انسان خدا کار نه کوي نو بیا که منطق ورته وای نو وای دا څه ده دا مهمله ده انسان نه مراد ټول انسان نه یو انسان دی نو مهمله خدا نه کوي هغه پاک ایهام د اجتماع النقیزین دی سړی مرد دی و انسان مرد دی سړی پیدا دی و انسان پیدا دی ژوندې دي او ژوندې دي د یو په حال من ژوندې دي د بل په کنه هو نه جنس انسان او جنس انسان موضوع د محمد خدمه په یان ته دلته د جنس وایا استغراق جنس جنس موجود په زمند شاکی د باغ دل انسان ناکار حاله بیا پکې د عربی او د لیک مثلا ويدعو دا وو دی ولې کټ کو ماري دا خو انتقال على انتقال ساکن وردا نه ذکر کو جا خو په ویلو کې کټ کنه په لیکو کې یو غټ کو یا د قران ځان نشي دي او زموږ ستاني ځان نشي دي په قران باندې قران کې اته په وجه نه کې بس نه غلره دقه سی دی اگر چې ذکر پکاو د دوه وای لیکا وای نو او لیکا او د قران ذکر د عادت خلاف دا تکلار اوس دا انسان دعا کوي یو واقعات کوي تخلی وي یا الله څوک او کله کله وای نه ګوره خدا چې ناکاره عمل کوي په جبه د حال نه وي په جبه د قال نه وي بلکې په جبه د حال عذاب ناکاره کار کوي دا غیر معلومیږي د دعا کوي چې ما من عذاب دعاءه بل انسان پناکار حلق ما دعا ان کا دعائه دا چې دعاګانې کوي او دا چې شرع کوي دل خیر په حال باندې لکه څنګه چې خد واکي مال د دولت راکا نو چې څنګه خشه غواړي د قصبت غواړي او د انسان بیا جنس انسان عجولا جلباز دی یسارعو الى طلب کل ما ترباله متعن ذله جلدی کوي په طرف دا شی باندې چې پړ کې تیر شي ځان روح کې د تاوان نه او جلدی کوي په عجلت په خبره پوښي نو دا د ما قبل سره تعلق دا شو چې پیغمبر خدا ته وایي اسرا خبر وکړي موسی ته کتاب وکړو بیا موسی اسلام قوم سره الله پر دا کا کړی نو دا یو خود مونږ خبره کوي خلکو ته چې اے خلکو چې د یا خدا مطالبه چې الله مطابق دا مو وایي یا د ناکار اعمال نه کوي تاسو د ناکار اعمال مطالبه کوي په جبل قال نه بلکې په جبل حال عذاب ته منځ راشي د رڼا کومه غنه خط شپه ده اضافه پدې کې بیان شي لکه اربع نسوه تلو اصل څه دي نو د رڼا کومه غنه خط شپه ده او د ډول غنه چې ورځ ده دلته مو بیان شي نو ځکه لیدو کې دا ورځ لیدل کوي دا یو اضافه لامل دی ګرځولې موږ سپورت نخي ینه ذات النخي زاو جان الليل والنهار ذائتين خاوند دو نه خو د شپې ځان نه خدا سپمې دا ادا ځان نه خدا نور دي نو ذائتين په محاوله بیرنا کوم آیت الله غنه خد شپې دا سپمې وجعلنا النهار وزمنا سو آیت النهار اغه نه خد د ورځ چې نور بیا ورسه اذا فقد لا نشي آیت للنهار آیت للنهار او مسرتن بیا وای ورځ لیدل د مسرت ته لیدل کوي نشته لیدل کوي بیا بکې تلخیص و بیا شروع کوي مختصر به شروع کوي اسناد د فعل د معنا د فعل غیر موروثه د مولا په دې کې لیدل کېږي شي نو مجازن مسته ویل شپه لیدل کوي لکه نه هاډ ورځ روزه لري شپه ولا لږه نو ورځ لیدل کېږي یعنی په ورځ کې لیدل کېږي او دلته پکې راغلي دي نور تفصيلات کې دغه پکې نور روان دي بعض اهل اتاوي چې د سپوږمۍ په مخ کې شي لا اله الا الله اسو کوئی جمیل شي اسو کوئی او وران شي پکې د روس د چې محل وران کو او د لیک ورسو ولا يعول شي په دې به اعتماد نه کوي منا ما دا پیلیک دی لیکن په بل طریقه لیک دی دا الله پاک د توحید او د قدرت خبرې پیلیک دی او په بل معنا لیک دی دا نه چې دا لیکل شي او نقل کړی دی ما نقل شي ما ته د اهل هيئت جديده نه چې کوم خلک د ریاضین واقف دي او نیوي دي ځان کې چې سپموي د زکه شانتا پدې کې هودي پدې کې کند دي پدې کې ونی دي پدې کې دریابونه دي او دې مشاهده کړی په خپل وسبل کې عالی دي هغه مقامات چې الته پکې محو نشته دی ورانه غدر یادونه دي چې کوم کې محو هغه ځمکه ده غیر هموار ده او ځام کوي چې سره ورسېږي ځمکه هم دقه له سمون په شان ویني او بعض په لا دا وایي چې انت دي خلق مو لکه ځمکه چې آباد ده بلکې ټول ټول کې لکه شان شته دي اگر کوم ویني او دا حکمت ډیر دی دا چې ځمکه ولوتي غوندي مخلوق دی دا مخلوق لکه شي او غټ خلک ستاسو دا نن سبا تاسو څو کال مخکې ویل امریکا خطلې دا اول ته خاور راوړ دا کان راوړ دې پکې څو خطلې دي زما اوس مرګو خلیل دا غنور با جوړو هر خبره ممکنه ده څه بچا کال داسې نه غدا څه وکړي امکان شته او کنيشته په تاسو موضوع ویلو چې او دي او بیا به تاسو دا هم ویلو دا خو امریکا وایي او روسو سره مرګره دی دنیا سره مرګره ده اکدا چې ګن خلک وي یو متواتر شي چې متواتر شي بیا خو یقین کو بیا و تاسو اعتراض کوي بیا خو کافران دي ترنم او ته ما نه په متواتر کې اسلام د دین نه دومره ګن خلک د دومره ګن نه روایت وکړي هغه یقین تر رسیدي دا ته چې په امریکا کې داسې خار دی امریکا دا داسې نو تاسو ته خپل څه دي تا مشاهده کړل نو خلک خبر نه او ته ایمان راوړل بار تقدیر او دا خبره متواتر دي دې پکې وایي وهم من غرهم القمر تشبثوا اسمونه دې وکړه په اړه چې مانی اوس لګي هوی لټای فسنعوا سفن زي بقيه دا چې کېسته راکړي چې هغه کې پاري هیږي پاري خو خا رسول کول په بخار ته دنه په سدل او قطا شو او واپس یو بل کې نکړي چې دا کامیابې نه شي نو تر څه لپاره لګري چې او د اجازه لري نږدې خو په نږدې خو واپس بیا خپل مقصد نشي زي ما يرسي مقصد ته کله کله باندې شي دا ورته کوم شي بار تقدیر پس پونګي کې خلق به نږدې پکې ورسته با دار المانی خلقي په کمله کې ومن الارض مثلهن پزمر دې به په شان خلق موجود دي زمکه د اسمان په شان دي په دې کې د مخلوقات وي او د او زمکه د سوري دې پکې خلق کړی بار تقدیر دا پکې ګوره لتبتغوا چې طلب کوي تاسو فضلا رزق د خپل رب ولتعلموا چې معلوم کوي په دې ورځ همانی د سین شمیر د کلونو والحساب او حساب د ورځو د میاشتو پاره به کال معلوم وي په دې به حساب کتاب د ورځو او د میاشتو معلوم یا سو میاشتې شوي سو ورځې شوي نه دا چا حساب راځي کڅتا حساب راځي کوي او کال راځي کبلتا چې اعتماد سره ترای کوي ولیکن دا نه دوار کوي چې معلوم کوي په دې شمیر د کلونو پس په مې معلوم کوي په نړۍ باندې دوار چې اس په مې تر دې کلونه او حساب را دې تاسو ورته دې دوار په دوار کوي شمیر د کلونو شمیر د ورځو وکل شی هر یو شی تاسو ته محتاج دی په خپل ځان کې یا په قیامت کې پس الله علیه وسلم تفصیلا واضح کوي اوس د انسان په دې کې مارغه نه نه پکې مارغه څه نشي نو طائر اصل کې مارغه ته وایي لفظي ترجمه خو بیا دلته کشاف نه حوالی ورکا یا احادیث مطالعه کوي مخابر روان پلان او سم خلق قبول کوي زبروان پلان مچ اول مارغه بنول کان را واس درک ولا ورکا کم خلاصو دا فلاسو خیر غلطه کار وانشو ذات لاسو کاوش یا اسی مرغلانه او ذات لاسو نو دا زمان لاس نو کنه اوس نشته نشه تاسو ولا او چې دا چې لاسي وکړ کی نو دا به د دې عاد کشاف انه ملکات یو تفاعل بالطيب کله کله د غبر سره په کوا او مکوا او بیا کله به د تاسو نه کله تاسو نه منکم من غیرکم بل غفل کلا افعل لا تفعل تخرج لا تخرج کلا فقراك کلا داسو تاسو ته دوی کنه تشمنګه مخه غلاغه کار نه کیږي دکمنګه غلاغه کار بوشي کله مخ غلاغه کار نه کیږي سره مخ غلاغه کار نه کیږي جرم مخ غلاغه بیا د سره غلاغه کار نه کیږي دا ټول خبرې پکې دي او حدیث کې وایي تطیر مکوي ښا لا سفر غره نه پکې سفر شته دي نه پکې حامشته نه سفر شته او نه تیارشته دا ټول خبرې کړل دلته اوس مونږه په زوزن بخت زو حصے ته زو دا هر څل برخه دا غتل ځن په لخت ده کوم شي چې الله مقرره ابدا په او چا وینا الف الله په تقدیر کې دې خو دې هر څه تخپل برخه راغله کنه الوطن دا ورته نو قسمت ازلی په اگر کې طار الیه سمون دا مې لشم او انسان چې دې الزمن خلولم په دغه طائر برخه ده او سید القوم تم وای سو ته ویل شي عنق دې خلق عنق دا دی سردار او ابو ذر لپاره په قیامت کې یو کتاب یو صحیفه د عمل یلقا ملایک ولا انسان هو د کتاب سره په یو کار کې انسان ته وګورو کتاب ته یا یو قامیرایي دا کتاب هو د انسان سره منشون په داسې حالت کې چې خو کولاوي راغلی چې لسترې خشه او ورته ویل شي یقال له اقرا سو کوئی دا حال نه سو مستانفه او اقرا هو سو کفا بنفسك اليوم پورا دې ځان ته نن حسیبا علی کیسا کون کې پتا باندې او دې بات وې ستې په خطیبین تو د خطیب مخکې ځل ما خبره کړې و فقها یو خبره کوي چې کوم وطن فتح شي په زور نو خطیب سره تر دغه تور وي اړي کې ولای او تر غلا ته چوري خطبه بدلي پټ پټ اشاره سره اے خلکو تاسو په تور قبضه کړي کبیا چې تا خو دې خو دې تور قبضه بیا چې کوم وطن فتح شي په صلح باندې التب امسای اگر چې مقیم په دې ځای ما ته دغه څه مخالفت کوي غیر فلک تعال کوي نو هغه امسای په صلح نو ته مله خو څنګه کوي خواسي نیول وي ته د ختی دلته حالات دې کنه کفا به نفسه کړه د دې کار څه نه او دې با او اتی ګرځي ودا دا څه په ختی وجه اسقاط هم راغلی ټول ځانستان نن اذا کوم کې پتا خپل څه خپل من استدعا په ان مهدی نفسي سوک لامي لامي ځان تورې ځان نه دا د قران هغه فضل کش قران هدایت کوي نو سمې هدایت کوي نو من حساب یې نو هدایت قران حاصلې او من ځل سوک ځان خطا کوي د هغه چې او تعالی کوي قران دی فإنما يذل عليها دې ګناګار کیږي او ګمراه کیږي په ځان تاوان په ځان دی نه دا د الله په طرف نه حکم دی نه د قیمتي شی دی اصل ته اول پکار نه دی ځکه چې مجرم خو قاتل خطا نه دی او جرم نه کوي خو دا غینه بل تمین قدر کو نو قول وهاب ور کوي عار سو ور کوي هغه ته موږ عاقل و پهلوان دویمه پکې عائشہ به خبرې کوي دا یو مشهور حضرت ابو هريره یو حدیث ته عبد الله ابن عمر عمر فاروق رضی الله عنه نقل کوي ولا تذرو والتن وزر خورا دا کله کې ابو هله تاسو شو سره شهید شي په لکه او خله بقا ما قلتو شي ځان وفي خاور مستر اخاور ما تکول کار به یو سره کې نه نه نشي امام بخاری پر راغی اوس چې نو په تفسیر کو ودا دي شلوي چې د دې کلی عادت دا نه دی د کلی عادت دا چې مړ وشي خلک په مخ مخ باندې تپیر وهي ځانش او دا امر باندې لازم وا چې سبا سکے د خپل خدو د بچو اسلام کې دنه لري کړی نو الا كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته دا د دی ولنه به تاسو کې لري شي سزا بل درکو کو چې تاسو ته رعیت اسلام نه کوي دا دی وجه بعد یې چې نه دا د څه خبر نه چې دې سړي وسط کړی چې ما په بجاره داغي وصیت ته وجه الله وصیت خود خپل عمل دی کنه یا پر خودل ته تبلیغ دا عمل چاک او چا دا ویلې چې دغه مړ درد نو درد چې خبر شي نو خفه شي چې زه خلا مړ شم او دې په دې مګړي خپلوان په تکلیف کې نو دې وجه نه نو چا په دې دا خبرې نو مختلف پټي نو دا شرایع نه پدې یو پکې هغه شولا چې موږ لا ځات څنګه ورکړې شي دا د دغه کړې د خلکو تبلیغ نه کړي امر د مرد نه مکر نه کړي یا دا نه چې ما څه وځاري غلط کار کړی او چا پکې دا ویلو چې د امر د مرد نو کړي چا دا وینا کړی و او د وطن عادت بیا پکې د اخري د قتل خطا مثلا پکې وشو دا دغه نه پس نور خبرې کوه نو روان شه پسې ماشومان چې مرشي نه بشر ته دې دي کتاب سلام کړی دا اکثر علماء کو جنت ته دي کو خوې کو د بدوي امام ابو حنیفه خپل توقف کړی د مسلمان د جنت دي او د کافر د بچو بارک ته حال معلوم دی حدیث په مختلف نشي بار ولا یو دن بار نفسو بوج د خپل بوج د بل اکه چې ترازی په دې خلاف هغه بل تبلیغ کړی د امر معروف نه کړی د بنی منکر نه کړی یا غ تکلیف کی مراد ابن حزم یا غ تکلیف کی مراد دی دلته مراد غ درد نه مراد دغه دی چې د تکلیف ملایږي د حال خبر شي کنه خپکیږي وما كنا معذبين موږ سزا نه ورکو عذاب نه ورکو دا د الله مهرباني شولا چې آثار